ته ډېر قطع یې. زموږ فقهاو په دې هکله په ځانګړې توګه فقه اسلامي لیکلي دي که د چا نه په ژوند کې ډېر منځونه قضا شوي هغه ورته یاد نه وي نو کولی شي چې هر مانځه سره د یو مانځه د دوه منځونو او د درې منځونو قضایي راوړي د ماسپښین مانځه سره قضایي راوړي د سهار مانځه د ماسپښین د مازیګر هر وخت یې کولی شي همدارنګه د مازیګر مانځه نه مخکې قضایي راوړئ د ماسخوتن مانځنه وروسته قضایی راوړئ د ماسخوتن مانځنه مخکې قضایی راوړئ د ماښام مانځنه وروسته قضایی راوړئ نو د یو مونځ او د دوه منځونو قضایی هر مانځه سره راوړئ هیله ده چې الله رب العزت هغه منځونه چې تاسو نه په ژوند کې قضا شوي دي هغه درته پوره کړي او تل لپاره تاسو پابند د نوافلو اوسئ په هر هغه مانځه کې چې تاسو مونځ کوئ هغه سنت مؤکده چې دي هغه هم کوئ او د هغه نه زیاتر چې نور نفلونه دي هغه هم کوئ الله رب العزت به دا نوافل ستاسو د آخرت په ورځ د هغه فرایضو په ځای حسابوي چې تاسو نه په ژوند کې قضا شوي دي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه دا خبره هم ثابته ده او دویمه پوښتنه دی چې تا ته پیسې درکړې دي او هغه معلوم نه دي تا ته چې څوک دي یو خو باید څه تل لپاره ته په دې تلاش کې اوسېږې چې ما ته چا پیسې راکړي د هغو حق ورته وسپارې او که تا ته معلوم نه اوسېږي بیا هم ته تلاش کوه او که داسې تخمینا تا ته معلومیږي چې دونه پیسې ما ته راکړې دي د هغو خلکو له طرفه ته صدقه او خیرات کړه او چې کله پیدا شي او تا ته وایي چې دومره پیسې ما درکړي بیا یې هم حق په تاسو باندې باقي دی زموږ خور عابده چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه چې په ځینې عصري تشنابونو کې یا عصري کورونه جوړ شوي دي هلته په ولاړه باندې اودس کوي مصنونه طریقه د اوداسه خو دا ده چې سړی په ناسته باندې اودس وکړي لکه څنګه چې د ژوند لار په خپرونو کې په دې باندې زه مفصل غږېدلی خو بیا هم که چیرته ضرورت و په ناسته باندې اودس نشه کیدلی چې په ولاړه یې وکړي بیا هم باک نشته خو مسنونه او بهتره طریقه دا ده چې اودس باید په ناسته باندې وشي او تلاوت په باره کې تاسو ویلي چې تلاوت د قرآن کریم ځینې عجمي حروفونه دي لکه چې راواخله یا پې راواخله ګاپ راواخله دا د قرآن کریم په عربي الفاظو کې نشته یعنې په عربي کې دا الفاظ نشته دی خو بیا هم که د چا په فې باندې ژبه نه ګرځېدله بلکل هغه پې ویلې هغه صحیح ده اما قصدن که د قرآن کریم هغه عربي ټکی بدل کړي او په هغه باندې عجمي ټکی ووایي بیا قرائت صحیح نه دی مونځ هم صحیح نه دی او که لوستلی نه شي فې نه شي لوستلی د هغه په ځای پې وایي هغه لپاره بیا باک نشته دی حقمل صاحب زموږ ورور چې د پکتیا نه اړیکه نیولې وه چې په کومو ځایونو کې دروغ روا دی په مخکې خپرونو کې زه په دې باندې وغږېدلم چې دروغ یوه کبیره ګناه ده او هغه څوک چې دروغ وایي هغه راهنمایي او لارښوونه کوي دروغ هغه ته معصیت طرف ته او معصیت انسان ته لارښوونه کوي جهنم طرف ته خو بیا هم ځینې ځایونه دي چې هلته د اسلام مقدس دین مسلمان لپاره اجازه ورکړې چې په ژبه باندې دروغ وایي اگر که په زړه کې مطمئنه وي په هغه ځای کې چې د خلکو په منځ کې صلح کیږي هغه نفاق او شقاق او بدبختی د خلکو ختمیږي هلته ته کولی شي چې ځینې کلمات د دروغ ولولي تر څو چې دا فتنه ختمه شي او همدارنګه په ځینې ځایونو کې چې د ظالم پادشاه د ظلم او د بدبختی نه ته ځان خلاصوي نو هلته ځینې کلمات د دروغ که ته ووایې کولی شي همدارنګه زموږ فقهاو دا هم لیکلي دي چې په ځینې خبرو باندې البته خاوند او ښځه تر خپل منځ کې مسامحه او چې شمپوشي وکړي که په ځینې کلماتو کې په خبره باندې ښځه خفه کیږي نو خاوند څه نه څه دروغ هم ورته ووایي بیا هم پروا نه کوي خو تل لپاره نه او هغه دعا چې ما ویلې وه د څلوېښت ورځو لپاره د سنتو او فرضو ترمنځ یې باید ووایي یا حی یا قیوم لا اله الا انت هر څومره چې ویلی شي خو تر څلوېښت ورځو پورې چې په دې باندې مداومت وکړي احسانو زمونږ ورور چې دی د خوست نه اړیکه نیولې وه چې زه په موټر سکیل باندې روان یم او په هغه باندې صورت یاسین وایم یا تبارک الذي وایم ډیره ښه خبره ده الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله کلام په هر ځای کې موږ ولولو که هغه په مزل کې روان یو که په ناسته یو که روان یو د دې نه ښه خبره بله نشته ده او زما په هکله پوښتنه وکړه ما څو څو واره ویلي چې زه د پروان ولایت یم جنت ګل حنفي و زموږ ورور چې دی هم د خوست نه اړیکه نیولې وه چې ښځې لپاره سور کفن مسنون کفن د زنانو لپاره هغه پنځه ټوټې دي تاسو د ژوند لار خپرونې سبا بل سبا دریم سبا تعقیب کوئ دا ټول معلومات الحمدلله ما په دې کې ورکړي دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کفن هم سپین و هغه سپینې یمنۍ جامې وې نو سپین کفن دا مسنون کفن دی که بیا هم که چا سور ورکه کیږي خو مسنون کفن هغه سپین کفن دی باید چې مسلمانانو ته ورکړی شي که هغه زموږ خویندې او که هغه زموږ ورونه وي مبارز صاحب زموږ ورور چې دی هم د پکتیا نه اړیکه نیولې وه د سجدې تلاوت په هکله معلومات غوښته هغه تلاوت سجدې چې په قرآن کریم کې دي هغه څوارلس سجدې دي او یوه سجده ده په سورت حج کې چې امام شافعي رحمه الله په نس باندې هغه سجده ده اما د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې هغه سجده نه ده او هغه څوک چې د سجدې د سجدې آیت ولولي یا څوک واوري په دواړو باندې سجدې تلاوت واجب ده او په ترک د واجب باندې انسان ګناهګاریږي خو که په یو مجلس کې تا څو واره ولستله مغه یوه سجده ده در باندې او که په یو مجلس کې تا څو واره واورېدله هم ته په تا باندې یوه سجده ده خو که مجلس بدل شه مجلس چې بدل شه بیا بله سجده در باندې هم اوړي نو چې کله تاسو تلاوت د قرآن کوئ آیت د سجدې ولولئ نو بهتره ده چې په مغه وخت کې سجده وکړئ او که زمونږ خویندو یا ورونو ته هغه د سجدې آیتونه معلوم نه وي نو کولی شي چې کله قرآن کریم ټول ختم کړي په یو ځای څوارلس سجدې وکړي او د سجدې تلاوت طریقه دا ده چې تاسو به نیت په زړه کې وکړئ چې هغه سجدې تلاوت چې په ما لازم ده هغه به کوم لاسونه به غوږو ته نه پورته کوئ الله اکبر به وایئ مستقیمه سجدې ته ځئ چې کله په سجده کې تسبیحات ولستر که یوه سجده وه نو دعا به وکړئ سلام به نه ګرځوئ او که ډېرې سجدې وې په دې طریقه سره ټولې تاسو کولی شئ او دویمه پوښتنه چې اکثر اولاد دي د مسلمانانو که هغه زمونږ خویندې دي یا ورونه دي هغه شایق دي د قرآن کریم لوستلو او یادولو ته او تر اوسه پورې هغو لپاره دا زمینه برابره شوې نه ده دا یو حق دی د اولاد په مور و پلار باندې لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونو نه دا ثابته ده چې کله هغه د ماشومتوب نه وځي چې هغه ته قرآن ور یاد کړي د الله رب العزت کلام ور یاد کړي د الله په دین باندې هغه خبر کړي خو له بده مرغه چې نن ورځ زموږ اکثرو میندو او زموږ پرلونه لا توسه پورې دې مسایلو ته نه دي متوجه شوي د هغو اولادونه لا تر اوسه هم په تیارو کې پراته دي حتی زموږ سپینګیري پلارونه دي چې تر اوسه پورې هغوی د الله په کلام باندې نه پوهیږي زمونږ سپین سرې خویندې او میندې دي چې تر اوسه پورې د الله رب العزت کلام نشي لوستلی نو قرآن به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې نه درېږي او ستا باندې به شاهدي نه ورکوي نو په هغه کورنیو کې که زموږ خویندې دي هغو ته دې هلته یو مدرسه برابره شي او زموږ د خویندو نه د یوه استاذی چې هغو ته د الله رب العزت کلام مریاد کړي او که زموږ ماشومان ورونه دي یا بچیان دي هغوی کولی شي چې جوماتونو نه مدرسو ته مراجعه وکړي او هلته د الله رب العزت کلام او دین یاد کړي او دا مسؤلیت ټول راجو دی مشرانو ته چې د خپل اولاد لپاره د اسلام د تعلیم او د قرآن د یادولو زمینه برابره کړي نور احمد و زموږ ورور چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه د تبلیغیانو ورونو په هکله باندې معلومات غوښته څومره معلومات چې زه لرم لکه چې دارالعلوم دیوبند دارالعلوم حقانیه فتاوا مو مطالعه کړې ده او همدارنګه د مولانا یوسف لدیانوي رحمه الله شهید د هغه کتابونه ما مطالعه کړي دي هغو دا ډیره یوه ښه ګروه او یو ډیر ښه ټولی بللی دی ځکه اولین مبلغ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و چې هغه به خلک د الله دین طرف ته رابلل امر بالمعروف او نهی عن المنکر به یې کوه خو زما غوښتنه هم د تبلیغي ورونو نه دا ده چې کله هغوی ته هغوی خلکو ته د الله دین بیانوي د هر څه نه د مخکې ځان اول په هغې مسله باندې پوه کړي او وروسته د هغه نه د هغه نورو مسلمانانو ته بیان کړي داسې نه چې په یو مساله کې هغوی لا علم اوسي خبر نه وي او د هغو معلومات بیا خلکو ته ورکړي نه په یو مساله باندې باید ځان عالم کړي پوه کړي چې وظیفه د تبلیغ په اصل کې دا د علماو ده په اصل کې دا د علماو ده چې هغه ځان د اسلام په مسائلو او احکامو باندې پوه کړي او وروسته د هغوی نورو وروڼو ته ووایي او بل دا چې کله تبلیغ کوي د اسلام لکه څنګه چې امر بالمعروف کوي او همدارنګه نهی عن المنکر هم وکړي ځکه که موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړو یو مکی ژوند او بل د رسول الله مدني ژوند و په مکی ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک رابلل د الله دین طرف ته او مکی ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم توره راوچته کړه د تورې په زور خلک مسلمان کړل نو چې موږ خلک د الله دین ته رابلو د اسلام هغه ټول بنا او ټول ارکان باید خلکو ته په واضح طریقه باندې بیان کړو که هغه مونځ دی زکات دی حج دی یا همدارنګه جهاد دی یا نور مسایل دي ډېر په ډاګه باندې خلکو ته باید موږ او تاسو بیان کړو نو زه په دې هکړه د دې په نیت باندې زه خپله نیک نظر لرم خو هغه څه چې د هغو عمل د الله کلام د رسول الله احادیثو او د فقهاو مجتهدینو اقوالو سره تړاو ولري او هغه کتابونه چې لیکل شوي دي زموږ فقهاو لیکلي چې په دې کې اکثره احادیث ضعیف دي علماو ته معلوم وي خو د دې مؤلف او مصنف واقعا ډېر لوی محدث ډیر لوی عالم ډیر لوی فقیه تیر شوی مولانا زکریا رحمه الله چې زما بالواسطه استاذ هم کیږي دویمه پوښتنه چې اندازه د زرو څومره وي چې په هغه کې زکات دی پنځه اتیا ګرامه چې هغه هر زر وي پنځه اتیا ګرامو ته چې ورسیږي بیا په هغه کې زکات تقریبا دوه ګرام او یو سلو پنځه ویشت ملي یا زکات یا د زر ورکړئ یا د هغه قیمت ورکړئ او هغه څوک چې نصاب ته ورسیږي یعنې د چا شتمنۍ چې نصاب ته ورسېږي د اصلي حاجت نه بره وي نو په هغه باندې بیا قرباني لازمه ده او د زیارت په هکله تاسو پوښتنه وکړه واقعا د خرافات زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې هم شته دی چې ستاسو پیسو ته چل جوړ کړی چې یا تاسو باندې چرګ واخلي یا تاسو باندې غوا غوا واخلي بس تاسو لاړ شئ چې هغه څوک مقبره دلته دعاګانې وکړي د مغفرت دعا ځان لپاره هغو لپاره وغواړئ نه به غوا څه درته وکړي او نه به ګډ درسرته وکړي او دا یو چل یې ستاسو پیسو ته جوړ کړی نجیب الله جانو د پکتیا نه اړیکه نیو له چا نه شکایت درلود زه به دا ورته چې الله رب العزت دې ورته هدایت وکړي او د الله نوم دا د الله قدرت د چې په هر ځای کې ظاهریږي ابراهیم جان و د پکتیا نه چې قرآن کریم په قلم باندې البته په اورېدلو کې ثواب دی په دې کې شک نشته یو خو د لوستلو ثواب دی چې الله یې درکوي او قرآن که د هغه قلم نه اوري یا بل چا نه اوري الله به هم ثواب درکوي په دې کې شک نشته دی او زمونږ یو خور وه د قندهار نه یې پیام رالیږلی و که څوک قرآن ولولي پر د ایصال ثواب خپل مور و پلار ته رسول الله ته یې وبکي ښه خبره ده په هیڅ کې باک نشته دی او دا یې ویلي چې زما یوه خور د هغه قرآن نسي لوستلی قرآن واضحي درود وایي نه څوک هغه څوک چې قرآن یاد ورته نه وي که هغه او دا څوک د قرآن په ګوتو کرښو باندې خپل ګوتې تیرې کړي الله به د لیدلو ثواب ورکوي ځکه د قرآن په کتلو کې هم ثواب شته خو د تلاوت ثواب هغه ته نه ورکول کیږي چې تاسو قرآن خلاصوئ درود وایئ په کتلو کې به الله ثواب درکوي او د درود ثواب به الله بیل درکوي حمید جانو چې دې هم پیام استولی و چې په شپه کې کالي وینځي ځینې داغونه په هغه کې پاتې شي مونځ په هغه کې که نجاست اثرات باقي وي مونځ پکې نه کیږي او که نجاست اثرات نه و ځینې نور داغونه یې بیا باک نشته په هغه کې